فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم يبايع خليفة المسلمين وأمير المؤمنين إبراهيم بن العواص البدري الحسيني القرشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره قسمه خلک کار کوي په دنیا کې یو هغه خلک دي چې هغه د الله جل شانه د دین دپاره د الله جل شانه د احکاماتو د سرلوړۍ دپاره مبارزه کوي او دویم قسم هغه خلک دي چې هغه د الله جل شانه په مخالفت کې ولاړ دي د الله جل شانه د احکامو په مخالفت کې ولاړ دي او د شیطان په ډله کې ولاړ دي او دا مبارزه د پخوا راهیسې شروع ده د شیطان صفته خلکو عادت دا وي چې هغو غواړي یریدون لیطفئو نور الله بافواههم غواړي چې د الله دا نور په خپلو پوکو باندې مړ کړي والله متم نوره ولو کره الکافرون الله جل شانه دا خپل نور پوره کوي اگر که کافران او بېدینان یې بده ګڼي دا خبره مشرکان یې بده ګڼي کریم په صریح آیاتونو او مبارکو احادیثو د اسلامي دولت او مخالفو ډلو موازنه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان دا میزان او تله رالېږلې ده، حق او باطل، ښه او بد، کچه او کره.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 باندې دا فتوې لګوي او په شرعي نظام باندې دا ګزارونه کوي دا خلک د پردیو غلامان او ګوډاګیان دي او الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم شان دا میزان او تله را رالېږلې ده حق او باطل ښه او بد کچه او کره خبره دا به موږ په قرآن عظیم شان باندې تلو ځکه الله سبحانه و تعالی وایي کله چې ستاسو اختلاف په یو مسله کې راشي نو هغه قرآن او سنت ته واپس کوي او په قرآن او په سنت باندې فیصله کوي مقبولیت اثار په دنیا کې هم الله ښکاره کړل چې خلافت اسلامي مینځ ته راغی چې د دې مقصد لپاره هم مجاهدین منډې ترړې وې او کوششونه کوي او دا یو ارمان په زړونو کې او دا یو تمنا وه الله سبحانه وتعالی ولا پوره کړله دغه خلافت اسلامي چې کله قایم شو اعلان وشو نو خلک دوړلی شو ځنو خلکو د سر په سترګو باندي ومانه او داسي ورته تږي ناست وو لکه روژه کي او یو شان ډاک کي او ممزل کي او سفر کي چي یو تږی انسان او مسافر روژه دار انسان اوبو شربت ته تږی دغه رنګه ورته تږي مسلمانان ريال او ځني غلامان داسي وو چي هغه اوس هم په غلامۍ کي ښکېل دي او په دې باندي اعتراضونه کوي نو دا یو اختلاف راغی مینځ کي چي ځني خلکو ومانه او ځني ونه مانه اوس موږ راځو دا اختلاف په قرآن او سنت باندې پېښ کړو دا عقیدې او دا عملونه او دا ویناګانې چې آیا څوک تکفیرین او خوارج باغین دي او څوک د اغیارو ګوډاګین دي او څوک په حق دي نو دا کوم آیات چې ما لوستلی و په دې آیات باندې به موږ دا دواړه ډلې پېښ کړو دوه ډلې شولې اختلاف کوونکي اوس په دې آیات پېښ کوو دې کې اوله جمله ده اوس موږ راځو محترمو چې د خلافت اسلامي نه یهود او نصرانین او د دوی غلامان راضي دي او که د هغه ملکونو نه او د هغه نظمونو نه چې د خلافت اسلامي په خلاف باندې ولاړ دي د هغو نه راضي دي نو دا فیصله تاسو وکړئ چې یهودیان یې په سر کې او څوک چې کوم دی د یهودو د غلامانو غلامان مثال په تور باندې سعودي ملکونه شول ایران شه پاکستان شه افغانستان شه وغیره دا ډایرکټ د یهودو او دا رنګ د نصرانینو غلامان دي بیا هندستان چې ځان سره کوم غلامان نیولي پاکستان چې کوم نیولي ایران چې کوم نیولي ځي نمونه نالم او د هغوی لپاره خپلې ژبې استعمالوي په خپل رور مسلمان مؤمن مجاهد فدایي باندې ګزار کوي دغه غلامان بیا راځو دا نورې اربکین شولو او دارنګې ملي اردو شوله او لښکرین شوله او په سکولونو کې استادان وغیره دیو له چاندې څوک یهودیان چې هلته څادر ګرځۍ کی چانده وکه یو زمونږ سکولونه دی او هلته زمونږ چی کوم دی نو اداری دی دا د اسلام د پاره کوي که دا د کفر د پاره او د دی نه څوک راضی دی یهودیان تری راضی دی او که نه دا اوله مسله نو د دی نه پته ولګیدله چی امریکا غلامان او دا غلامانو غلامانو نه دا کفار راضی دی نو پته ولګیدله چی دی هغه پیغامات رسول الله هغه عقیده دې خلکو پرېښې ځکه ترې راضي شوي دي او خلافت اسلامي په دغه عقیده د قرآن او سنت باندې محکم او مضبوط دی نو ځکه ورته ټول یو دي او ترې نه خلاف دي او ورته غوسه دي او ورسره د جنګ اعلان یې کړی دی دا یو تلل شولو چې موږ وکړل تاسو په خپله باندې انصاف وکړئ او د زړه سترګې ورته کولاو کړئ او حق تلل وکړئ بیا هم الله سبحانه وتعالی وایي دی هم په دغه قانون باندې راضي دي، ځکه په شرعي نظام باندې ګوزار کوي او د شرعي نظام منونکو ته خوارج او باغین او تکفیرین وایي او دغه کفري نظام منونکو ته په حقه وایي او دغه فوجینو ته شهیدان وایي، نعوذ بالله من ذلک، دا د کفر غلامان. نو دا اوس فیصله تاسو وکړئ چې د یهودو او د نصرانیانو دیموکراسي او جمهوریت تړې او رواجونه او رسمونه او همدارنګې قسم ها قسم عرفونه او دارنګې د قومیت فیصلې دا په چا کې دي او د کفر ملت او خواهش ته څوک حق وایي دا تلل موږ وکړل چې خلافت اسلامي د دغو خلکو کفر ته کفر وایي او د دغو د کفر تابعداري نه کوي او د خواهش او دارنګې قرآن عظیم شان خپل کتاب او خپل هدایت او خپل حق او خپل نظام او خپل قانون مني ځکه ورسره دا کافر نه یو کېږي او نه شریک کېږي او دا دلیل دی چې د یهود د چا نه راځي دې خلکو د هغو قانون منلی نو یهودو چې کوم غلامان دي او د غلامانو چې کوم غلامان دي دا دلیل دی چې دوی مرتد شوي دي او د هغو چی مسلمانان خپلو کی اچوی او مسلمانانو باندی فتوا د خوارجو او د باغینو او د تکفیرینو ورکوی نو دوی ورسره د هغو خواهش او د هغو قانون ومنه دا یو په دی باندی دوی مرتد کیږی نعوذ بالله من ذلک چی دوی حق پریدی حق ورته ښه ظاهر دی او بیا هم د کافر د غلامۍ د وجی نه او دغه تنظیمونه دا د غلامانو غلامان دغه بیمانو ته وې چې تاسو دا اعلان کړی چې قل ان هدی الله هو الهدی دوی خو اقرار کوي چې موږ پاکستان سره ایران سره هندوستان سره دوی خو اعلانونه کوي چې موږ د دیو د مفاداتو خلاف نه یو او څوک چې د دیو د مفاداتو خلاف نه نو د دیو د مفاداتو موافق به د دیو د کفرونو د دیو د پالسو د دیو مفادات دا دي چې اسلام ختم کړي او کفر په دنیا کې رایج کړي دی خو وایي موږ سره څه نه وایي دی خو سره د انډیوالۍ او د غلامۍ تړونونه کوي او اقرارات سره کوي نو تاسو اوس دا فیصله وکړئ چې د الله هدایت ته څوک هدایت وایي دارنګې خلافت اسلامي والا دا هدایت ته هدایت والی ځکه ورسره دا خلک یې مني نه او ځکه ورسره نږدې کېږي نه، دا فیصله هم تاسو وکړئ او دا د یهودو غلامان او د غلامانو غلامان چې دي، د الله دین ته پوره کامل هدایت نه وي، د دې وجې نه دې ته تکفیرین او د دې هدایت منونکو ته خوارج او باغیان وایي. د څلورمې جملې ته راځو، الله سبحانه وتعالی وایي، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءک من العلم. الله وی کچره تا تابعداري وکړه پیغمبره د خواهشاتو د دیو دا د دیو خواهشات دي پس دا غنم چې تا ته علم قران او سنت شریعت راغلی دی نو مالک من الله من ولی ولا نصير دلته اوس راځو چې د يهود او نصرانیانو د هندستانیانو د پاکستانیانو د مرتدو فرنګیانو خواهشات څوک مني محترمو يهود چې له دې کومو ادارو سره مرسته کوي، نو ضرور د هغو یو خواهش به یې منلی چې زموږ دیموکراسي او جمهوریت دا ومني او اسلام چې کوم دی دا د ترهګري او دهشتګردي او تندروي دا ومني، نو دا یې ورسره منلي، د هغو ټوپک یې خپل لاس کې راغستی، اوس دغه تنظیمونه چې دي دغو د غلامانو غلامي منلې ده، مثال په طور باندې اوباما اعلان وکړ چې دا مسلمانان خلافت اسلامي منونکي دا خوارج او باغيان او تکفيرين دي وسره بيا شيګان هم او وسره بيا دي فرنګيانو پاکستانيانو هندوستانيانو هندوانو هم دا بيانونه شروع کړل بيا د دې غلامانو هم دا بيانونه شروع کړل نو اوس خواهش د پاکستان دا دی چې خلافت اسلامي د ميان ځړن شي او دا مسلمانان مجاهد خپلو کې ونخلي اوس دا څوک چې خلافت اسلامي پسې جبې خوځوي او تورې خوځوي دی دیو د دغو پیرانګیانو خواهش منلی او که نه دی څوک چې د ایران سره ولاړ دی نو ایران چې پیسې ورکوي نو دا په څه ورکوي چې تاسو شرعي نظام راولئ که په دې ورکوي چې شرعي نظام ختم کوي هندوستان چې څه کوي هم د دې لپاره کوي چې مسلمانان خپلو کې واچوي او شرعي نظام د منځه ختم کړي او دارنګه نور خپل مفادات او خواهش دی چې اسلام او مسلمانان تاو او جهاد بدنام کی په سر کې امریکا ولاړه ده او امریکا خپل غلامانو ته دا دنده ورکړي چې تاسو مجاهدین په څه ناڅه شکل باندې خپل غلامان جوړ کړئ چې موږ یې نړیوالو ته وښیو عوامو ته چې دا خلک خو جهاد نه کوي دا خو چې کوم دی دا ستاسو ګیمونه روان دي نو اسلام او جهاد دا به بدنام شي نعوذ بالله من ذلک د دغه غټ خېټو د لاسه نو خبره دا وه ولئن اتبعت اهواءهم د خواهشاتو د کافرو غلامي او تابعداري څوک کوي خلافت اسلامي والی کوي او که نه دا خلافت اسلامي پسې چې څوک خولې خوځوي چې دې ته خوارج او دې ته تکبیران او باغیان وایي که دی کوي نو محترم خپل محبوب پیغمبر ته الله وایي که تا د دې خواهشاتو تابعداري وکړله پنځمې جملې ته راځو ما لك من الله من ولي ولا نصير نبا استا دا پارا حسوک دوست او نسوک امداد که انکه دا اللہ دا طرفنا نبا دا اللہ دا ڈلینا خارج او دا متفق مسئلہ دا چه دا مسلمان دا پارا شپارس سره دا کافر دا پارا نشتا نسوک چه دا کفارو خواهشات ومني دا کافر دی دا د الله د ډلې نه خارج دی دا دنیا او آخرت کې تباه او برباد او منحوس انسان دی مسلمان نه دی رسول الله ته خطاب دی الله ته خو پته وه الله چې پیغمبر جوړه پیغامان ته رالېږل په خپل علم باندې چې هغه داسې نه کوي دا ما او تا ته وایي چې یه مسلمانه یه مجاهده او مهاجره يې د مؤمن او د مهاجر او د جهاد او دارنګې د مجاهد په نوم باندې کار کوونکي يا که چرې تا غلامي د دې کفارو وکړه ته به بيا د دې کفارو غلامي نعوذ بالله من ذلک نه مسلمان محترمو دا يو آيات او ټيم کم دی نو مسله دا تا تاسو اوس په دې آیات راواله یو دا دوانه ډلې چې خلافت اسلامي منونکي دي او هغه څوک چې د دې مخالفین دي چې په هر نوم او هر څوک دي دا دواړه په تاسو وتړئ او تاسو ته به پته ولګي او زه دغو کوم مسلمانانو د اسلام په نوم باندې چې کار کوي او د جهاد دغو ته هم یم د الله په خاطر لږ د الله نه وشرمېږئ او د شپې ځان سره کښېنئ او دا آیات نه د اول د بسم الله د اعوذ بالله نه راواله تر والناسه پورې په هر آیات باندې ځان او دا خلافت اسلامي والا تلئ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما که تاسو دا آیاتونه منئ خو راشئ که نه چې موږ سره اختلاف دی چې خلافت اسلامي والا سره چې اختلاف دی کېنئ قرآن او سنت ته چې دا مسله حل کړو د لرې نه ولې بیا نارینه او زنانه او ماشومان هغوی دا دعاګانې کوي چې یا الله یا الله موږ د دې کلي نه وباسئ چې اوسېدونکي یې ظالمان دي نو ای مسلمانانو راپاڅېږئ ډېر مظلوم مسلمانان وروڼه زموږ او ستاسو په انتظار دي په جېلونو کې پراته دي د ټولې نړۍ مسلمانان زموږ او ستاسو په انتظار دي نو ای مسلمانانو راپاڅېږئ او د دې خپلو طواغیتو خلاف جنګ شروع کړئ د دې خلاف که هر څومره وس هم کېږي دې خلاف وجنګېږئ. د ټولو علماوو په اتفاق باندې د کافرو سره مدد کول، په ادارو کې کار کول، د هغو سره قلم چلول، د هغو سره چپ په ژبه کې شریک کېدل، یعنې خپله ژبه، خپل مشوره د هغیو سره ګډوي چې یو وړوکی کار چې هغې ته ښکاري او د کافرو سره شریک کړي او د مسلمانانو په خلاف د کافرو سره مدد وکړي، په وړو وړو کارونو کې د انسان په اتفاق د مسلمانانو د اسلام نه وځي او خارجېږي. په اسلامي خلافت کې د عوامو خلکو ډېر فایدې او ګټې دي دا د دیموکراسۍ کفر نظام والا هسې چغې وهي چې اسلام کې حقوق نشته ټول حقونه او ارامي او خوندونه خو په اسلام کې دي د حق په لټه کې په سختو اغزنو لارو د هغو مسافرو لارویانو سره د زړه خواله واورئ چې د حق منزل ته را رسېدلي دي او لله الحمد د نبوي منهج تور بیرغ تر سیوري لاندې دمه ایښې دارالاسلام او د دارالکفر چې کوم دی ډېر فرق دی د دې پوهې چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا څیزونه دا ګن بله او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافذ دی؟ موږ ډېر پلتنه وکړله د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګرې تللې وو د هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله ددې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله او دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پیغام لري؟ د خلافت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اورېدونکو! هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو اورېدونکو! کله چې د خلافت ځلانده لمر په خراسان ولایت باندې خپلې زرینې وړانګې را خورې کړې، ډېری خلکو یې د مېلمه په حیث په ډېره مینه او خلوص هرکلی او استقبال وکړ، د مینې، محبت، عاطفې، صمیمیت غاړه یې ورکړه او د هر قسم مرستې، مدد، همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. خو په مقابل کې ډېری خلکو د ماښام ښاپېرکو په شان ملامتیا ویله او داسې یې له ځان سره فکر کاوه چې دا لمر رڼا نه لري، یو بې رڼا مجسمه او ککوړه دی. خو د چا خبره چې د ماښام ښاپېرکو ملامتیا لمر ته هېڅ ضرر نه رسوي او د لمر په رڼا هېڅ تاثیر نه پرېباسي. هغه خلکو چې د اسلامي خلافت د راتګ په وخت کې د مرستې، مدد او همکارۍ ژمنه کړې وه، پوره والی وکړ، نو د قیامت په ورځ به ورته الله عزوجل سبحانه وتعالی ښه راغلاست او مرحبا ووایي او مېلمستیاوې به ورله وکړي لکه څنګه چې ده په دنیا کې د خلافت اسلامي مېلمستیاو اکرام کړی وو. او هغه خلک چې د اسلامي خلافت په ځلېدونکي لمر یې سترګې پټولې او ملامتیا یې ویله، مختلف قسم تبلیغات او پروپاګنډې یې کولې، نو داسې خلکو ځای به د قیامت په ورځ جهنم وي. او دی به په دې کې اوسېږي، لکه څنګه چې دوی په دنیا کې د ماښام خفېرکو رول ادا کړی و. درنو اورېدونکو! په نننۍ خپرونه کې غواړم چې د هغه ځوانانو له جملې څخه د داسې یو ځوان سره خبرې وکړم چې اسلامي خلافت ته یې غاړه ورکړه. نوموړی شخص ضیاءالاسلام خالد نومېږي. لومړی خو خپل مېلمه ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ضیاءالاسلام صیب! ډېر خلک دي چې د خپل فېداېښت اصلي مقصد غم ورسره نه وي، فقط د خېټې غم ورسره وي چې څنګه يو څه پېدا کړي، که حلال وي که حرام، خو چې ويې خوري. له تاسې سره څنګه دا فکر پېدا شو چې مونږ الله عز وجل د خپل عبادت لپاره پېدا کړي يو، بايد د هغه عبادت وکړو او د هغه د نبي صلی الله عليه وسلم په طريقو او پوره دين باندې عمل وکړو، ځکه چې الله عز وجل به د قيامت په ورځ له مونږ څخه همدا پوښتنې کوي. څنګه درسره دغه فکر او احساس پېدا شو چې د حق په لټنه کې شئ او دغه فکر او احساس ولرئ چې د حق تلاش وکړئ؟ بس دا فکر موږ ته په هغه وخت کې پیدا شو کله چې زه سکول کې وم کنه نو ما فکر وکړو چې سکول کې ملګري مې وکتل نو هغه چې کوم ټول لوفران وو بیا مې دا سوچ وکړو که چېرته زه فارغه شو نو زه چې کوم دی یو ډاکټر یا انجینر شم نو ما ته به چې کوم دی صرف دنیایي فایده رسېږي او کله چې ما د ډاکټرانو انجینرانو ته کتل دین غم سره نه وو صرف چې کوم دی دنیا او د پیسو دې کې چې کوم دی مشغول او مصروف وو ما بیا د رب نه دعاګانې وکړې چې یا رب العالمین بس ما خپل دین کې استعمال کړي نو الحمدلله بیا چې کوم دی موږ مدرسې ته راړو د سکول نه راووتلو او په هغې کې هم چې کوم دی قرآن کریم حفظ کو همدارنګې یو څو درجې مې ویلې خو بیا هم چې ووتلې هغه هم د تاغوت لاندې مدرسې وې او همدارنګې د شیخان چې کوم دی د حق حق به پټوو همدارنګې د حکومت سره چې کوم تعلقات لرل نو موږ بیا فکر کې شو دا حق بیا پوره موږ حق ته ونه رسېدو نو بیا هم د رب نه دعاګانې وکړې، استخارې وکړې او بیا موږ ته چې هلکه خلافت قایم شوی دی او دارالاسلام راغلی دی، هجرت چې کوم دی فرض او واجب دی، همدارنګه جهاد فرض عین دی، نو بیا هم بس د رب نه دعاګانې وکړې، استخارې وکړې او بس د الله په توفیق او فضل سره چې کوم دی هجرت هم وکړو، ولله الحمد والمنه. ضیاءالاسلام صیب څنګه مو دا ضرورت احساس کړ چې له خلافت سره یو ځای شئ؟ بس دا فکر الله رب العالمین چې کوم دی مونږ ذهن ته واچوه، مونږ چې کله لاندې وو نو کتلم هر قسمه فتنې، مشکلات، فحشینې، هر قسمه ګناهونه او غلط کارونه روان وو او همدارنګه خپلوانو کې به یو مرتد او یو خبیث وو خو د مجبورۍ نه به چې کوم دی سره ملاوېدلې ځکه بله چاره نه وه. او همدارنګه زیاتر خلکو ته هم چې کتل بس خوراکونه حرام وو نو مجبورۍ نه به چې کوم دی خامخا ته حرام خوراک به کوو مونږ او همدارنګه د الله لپاره الولاء والبراء څه منع کېدله ځکه خامخا یو مرتد سره ملاوېدلې که له مجبورۍ نه او قرآني اصولو ته مو کتل نو هجرت فرض دار اسلام ته او دې سره چې کوم دی سړی د فتنو نه د فساداتو نه چې دی بچ کېږي ځکه الله رب قرآن کریم کې فرمایي ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا نو دې آیت نه معلومیږي چې ګوره څوک هجرت نه کړي هغه جهنم ته ځي نو د دې فتنو نه اخر په تنګ باندې راغلو استخارې مو کړې او د رب نه دعاګانې وکړې او بس د الله په توفیق سره هجرت مې وکړ الحمدلله دلته دومره سکون او دومره خوشحالي ده چې د هغې اظهار څه نشم کولی قسم په الله د ژوند په مقصد او په خوند باندې موږ دلته پوه شو او رب دې موږ چې دی شهادت پورې په دې باندې استقامت راکړي په دې هجرت باندې او الحمدلله د رب نه ډېر زیات راضي یو ولله الحمد علی ذلک ضیاء الاسلام صیب خلافت ته له راتګه مخکې درسره کوم شکونه او شبهات موجود وو او خلکو کوم تهمتونه په خلافت پورې تړل؟ بس د خلافت نه مخکې زمونږ زړه کې دا یو شبهه څه ناڅه کیدله چې هلکه دا به په قرآن حدیث باندې فیصله کوي او که نه کوي او خلکو خو ډیر تهمتونه لګول چا به ویل چې د پاکستان مرتد عیسائی خلک دي چا به ویل د امریکا خلک دي چا به ویل د ماشومان حلالوي چا به یو څه ویله چا به بل څه ویله خلکو خو ډیر زیات دروغ تړل. تاسو چې کله خلافت ته راغلئ هغه شکونه مو ختم شو که څنګه او د خلکو خبرې چې د خلافت په پسې یې تړلې سمې وې او که څنګه؟ کله چې موږ خلافت ته راغلو نو دلته مو ولیدل چې دا خلک چې خبرې کوي دا ټول دروغ دي او ظالمان چې دی ځان نه هسې تهمتونه لګوي خلکو ته حقیقت چې کوم دی ښه ښکاره شوی دی خلافت چې کوم دی دا د یو طاغوت سره هم تعلق نه لري بلکې ټولو کفارو مرتدینو سره چې کوم دی د جنګ اعلان دی او خلک چې وایي د پاکستان خلک دي دا خو سو فیصد دروغ دي خلکو ته ښه پته ده الحمدلله په دې باندې چې کوم دی د کوټې او پېښور همدارنګه پاکستان کونسلګرۍ د عملیات چې کوم دی په دې باندې شاهدي ورکوي چې خلافت چې کوم دی د پاکستان خلک نه دي بلکې پاکستان کې د خلافت نومواله چې ډایرکټ دي نیسي او خلکو ته ښه پته ده خو بس هسې چې کوم دی سترګې پټې کړي دي او همدارنګه دا نور ټولې خبرې دروي دروغ دي دی چې وایي هلکه ماشومان شکوي ته خلافت ماشومانو ته وګوره، ماشومان چې د خلافت مجاهدینو سره دومره محبت لري چې انتهايي محبت لري او دلته خلکو ته پته ده چې په زرګونو ماشومان اوسېږي چې وژلی نو دا څنګه ژوندي پاتې دي او نور پروپاګنډې چې کوم دی دی ټول دروغ دي دی ته ښه پته ده چې خلافت صحیح دی خو لیکن د په زوره باندې ځان په تعصب کې او په ناپوهۍ کې اچول دی د یهودو په شان د تعصب کې راغلي دي ځکه چې کوم د ناپوهېږي شوي دي او هر چې زمونږ دا شبه وه چې هلکه په قرآن حدیث به فیصله کوي که نه کوي الحمدلله کله چې موږ خلافت ته راغلو دلته مو وکتل چې خلافت چې کوم دی په قرآن حدیث باندې دلته فیصلې کېدلې دلته قاضیان موجود قرآن کریم او همدارنګه یې د رسول الله سلم د حدیثو موافق او مطابق فیصلې کولې مجاهد عوام دواړه چې کوم دی خپل شکایت خلافت ته په ډاډه طریقې سره پېښ کولی شي عوام چې کوم دی په مجاهدینو باندې هم شکایت کولی شي کله چې کوم دی مجاهد نه یو غلط کار وشي هغې سره ظلم وکړي عوام سره نو عوام چې کوم دی هغه په مجاهد باندې شکایت کولی شي الحمدلله دا صرف او صرف د خلافت برکت دی مخکې خو امارتیانو چې کوم دی هغه ملکانو ما جرګې کولې قومي مشرانو ما جرګې کولې کمیسونو ما جرګې کولې قرآن حدیث ما چې کوم دی فیصلې نه کېدلې او همدارنګې یو کس چې کوم دی عوام امارتي او پیسور هم کو عوام به چې کوم دی هغې باندې شکایت نه شي کولی ځکه هغه قرآن او حدیث باندې فیصله نه کېدلې که نه قرآن حدیث باندې فیصله نه کېږي زورواکي وه زورواکي خپلواکي دا ټول د مارتیانو سره وو بس خپل لاس کې وو او دلته چې کوم دی په خلافت کې الحمدلله محکمې شرعي موجود دي قرآن حدیث مطابق فیصلې کېږي الحمدلله ضیال اسلام صاحب که دا راته ووایي چې یو څوک غواړي چې ځان تر حقه ورسوي نو طبعا یو څه اسباب به په لاره اچوي او دغه اسباب به اختیاروي. کوم داسې اسباب دي د حق پلټنې لپاره چې هغه څوک چې حق پلټونکی وي، د حق تلاش په طلب کې وي، دغه اسباب په لاره واچوي او دی تر حقه ورسېږي. د حق لپاره اول سبب چې کوم دی، فکر او سوچ کول دي چې ته فکر او سوچ وکړې چې حق چا سره دی. بیا چې کله ته وګورې لکه مثلاً د خلافت اسلامي باره کې، نو اول به چې کوم دی دعاګانې ډېرې وکړي د رب نه په خالص نیت سره په خالص زړه سره مثلا د شپې سړی راپاڅېږي د رب نه چې کوم دی دعاګانې وکړي همدارنګه استخارې وکړي بیا په دې باندې صرف اکتفا ونه کړي چې هلکه من د طاغوتیانو بعضې لشکریان چې کوم دی د خلافت خلاف ویډیوګانې جوړ کړي مخکې وروسته یې کټ کړي هغه ګورې او بیا چې کوم دی دعاګانې کوي چې دا خلافت باطله دی نه بلکې ته راشه د خلافت اسلامي د مشرانو د کشرانو د عمراو چې دی خبرې واوره او ویډیوګانې وګوره چې دی څه شی غواړي څه شی نه غواړي قرآن او حدیث غواړي که نه علاوه بل څه شی غواړي نو که چېرته قرآن او حدیث غواړي او ته د رب نه په اخلاص سره دعاګانې وکړي نو رب العالمین چې دی خامخا په زړه کې تا ته اچوي ډېرو خلکو چې کوم دی الحمدلله په دې باندې ذهنونه خلاص شوي دي او بله ډېره ښه وسیله د حق د اسبابو نه چې کوم دی د خلافت ریډو دی خلافت ریډو کې الحمدلله قرآن او حدیث او د علماو بیانات چې کوم دی دا اچول کېږي او دین الحمدلله خلکو ته پته لګېږي خلک چې سوچ وکړي چې هلکه داسې یو ډله په دنیا کې کمه ده چې یو طاغوت سره تعلق لري نو هغه خلافت اسلامي دی دا سوچ چې کله انشاءالله وکړو هغه خپله حق ته رسېږي ضیاء الاسلام صاحب هغه کسان چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي او بیا په خپل دنیوي ژوند بوخت دي او د خپل اخرت او ابدي ژوند څه فکر ورسره نشته هغوی ته څه ویل غواړې هغې مسلمانانو ته دا ویل غواړم که غواړئ چې دنیا او اخرت فایدې او کامیابۍ ترلاسه کړئ هغه خلافت ته راشئ، قسم په الله دلته د عزت ژوند دی، دلته د آزادۍ او د حريت ژوند دی، د قرآن او حديث د قيد نه بغير چې کوم دی دلته بل قيد نشته، دلته سړی چې کوم دی د ژوند په اصلي مقصد باندې پوهېږي، ژوند په خوند پوهېږي، قسم په الله دغلته تاسو دارکفر کې چې اوسېږئ قانون ټول د چا چلېږي؟ طاغوت چلېږي. او طاغوت لاندې جل کوئ ستاسو د پاسه چې کوم دی نظام زور طاقت دا ټول د طاغوت دی او د ذلت رسوائۍ شرمندګۍ او په تیارو کې اوسېږئ نو راشئ مونږ ستاسو د خیرخواهۍ د وجې نه وایو چې هجرت فرض دی او که چېرته تاسو هجرت ونه کړئ قرآن کې الله فرمایي نه چې جهنم چې کله تیار کړی دی لکه مخکې هم دا آیت ما ویو چې ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض نو خلک چې کوم دی دا په پنځه قسمه دي یو چې کوم دی کافر اصلي دی بل مرتد دی بل چې کوم دی مجاهد مهاجر دی څلورم چې کوم دی مستضعفین دي او پنځم اهل النار دي د دې آیت نه خپله دا پنځه واړه معلومېږي نو تاسو که چېرته ځان ته مرتد نه وایئ چې هلکه موږ مسلمانان یو نو ایا تاسو هجرت کړی دی نه هجرت خو مو نه دی کړی ځکه لاندې قاعدې ناستئ او که چرته وی چې مستضعفین مستضعفینو کې خو نه راځی ځکه خه روغ جوړ استی عذر هم نشته دی لارې ته معلومې دي راتلی شی او که چرته مستضعفینو کې نه استی نو ډیر زیات د دې خبرې نه ویریږئ چې هلکه چرته اهل النار کې رانه شئ زما عزت مند ستاسو خیرخواهی د وجې نه موږ دا تاسو ته وګوره چې د اور نه تاسو بچ شئ نو هجرت وکړئ او د دې خطرناکو وعید نه ځان بچ کړئ راشئ قسم په الله دلته د الله رحمتونه، مددونه، احسانونه او نعمتونه وګورئ او د قرآن او سنت لاندې عملي زندګي به وګورئ او دلته د محبت معیار صرف او صرف اسلام دی، قومیت او وطنیت معیار نه دی، دلته به د ژوند په خوند پوه شئ لکه د رحماء بینهم عملي مصداق چې کوم دی دلته موندل کېږي، قسم په الله! ستاسو په حال باندې زمونږ ډېر زیات رحم راځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین. رسول الله فرمایي، زه برات اختیاروم د هر هغه کس او هر مسلمان نه چې د مشرکانو په منځ کې اوسېږي. که په دې خوشحالېږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه بس برات اختیار کړي، بس قلاره اوسېږئ لاندې او که چېرته ویې وایي چې رسول الله هم برات موږ نه اختیار نه کړي بلکې موږ نه خوشاله شي نو راشئ خلافت اسلامي ته چې کوم دی تاسو هجرت وکړئ همدارنګه بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وانا امرکم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعه والجهاد والهجره والجماعه نو اول چې کوم دی سمع او طاعت دی همدارنګي هجرت دی جهاد دی جماعت دی پنځه شیان دي په دې باندې وایي ما ته الله امر کوي نو که تاسو وغواړئ چې د الله او د رسول خبره ومنئ او د پنځه شیانو عمل وکړئ نو راشئ خلافت اسلامي ته، دارالاسلام ته چې کوم دی راشئ، ځکه تاسو ته خو پته ده چې د الله او د رسول امر چې کوم دی دا څه شی؟ فرض دي، نو تاسو چې کوم دی د دې نه به بچ شئ او بل تاسو به د نفاق نه بچ شئ، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبة من النفاق. څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې غزا جهاد نه کړی او نه د هغې نیت کړی دا به چې د نفاق په یو شعبه باندې مړ شو نو تاسو د نفاق نه ځان وساتئ بعضې خلک وایي لکه موږ چې کوم د جهاد لپاره تیاری کوو اراده هم شته قرآن کې الله فرمایي د دوی دا بانه رد کړې ده ولو اراد الخروج لا عدو له عده وایي که چېرته دوی د اراده د خروج جهاد ته د وتلو اراده لرله دوی به خامخا د هغې لپاره تیاری کړی او بعضې خلک لا دا وایي هلکه موږ چې کوم د دورې نه دي کړی بس دورې وکړو بیا درځو بعضی خلکو یې نه منه مونږ چې کوم دی دعوت کوو هلکه د دې داسې مثال دی لکه دارالاسلام مثال داسې دی لکه یو کور په یو کور باندې یو غل راشي مثلا او ته وایې چې ورېږه ورېږه غل صاحب زه چې کوم دی دوره کوم نه نه زه دعوت کوم نه بلکې ته چې کوم دی غل په دې سر ولې دا خبره ورته نه کوې تندی ولولي همدارنګې دارالاسلام مثال هم دغه د اسلامي کور چې کوم دی دا کور مثال لري د دې نه چې کوم دی دفاع کول موږ او تاسو ټول باندې فرض دي نو په کار ده چې موږ او تاسو دې نه دفاع وکړو دا هسې بانې وانې ونه کړو ضیاء الاسلام صاحب هغه کسان ته چې د حق لوري په لټه کې وي خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې پوره حق ته ځان ورسوي او له حق سره ملګري شي او د الله عز وجل سبحانه وتعالی په پوره دین عمل وکړي او اسلامي خاوره له کفارو او مرتدینو له کفري نظامونو پاک کړي دغو کسان ته ستاسې پیغام څه دی نو دغه کسانو ته چې د حق په لټه کې دي او په تلاش کې دي عملي قدم واخلي، زما عزتمندو! تاسو باندې الله رب العالمين ډېر زيات فضل کړی، خلافت چې کوم دلته قايم کړی دی او دا موقع مه ضايع کوئ، ځکه دې په ارمان کې ډېر زيات علماء او ډېر زيات خلک تللي دي، دا الله رحم دی چې په تاسو راوستی دی، همدارنګه حديث کې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي، تلزموا جماعة المسلمين وامامهم. د مسلمانانو جماعت یعنې د مسلمانانو خلافت او د هغې امام چې کوم دی لازم ونیسه نو تاسو دا حق چې څوک په تلاش کړي تاسو وګورئ چې د نن سبا په زمانه کې د مسلمانانو امام چې ټول مسلمانان راجمع شوي دي او هغه چې کوم د حدود نافظوي قرآن او حدیث نه فیصله کوي هغه څوک دی ابوبکر بغدادي حفظه الله دی نو هغې سره چې کوم دی بیعت لازم شو د رسول الله صلم په قول باندې خلافت اسلامي ته راشئ او بیعت وکړئ، ځکه چې څوک چې بیعت نه کوي، حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي، من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة، څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې د هغې په غاړه کې بیعت نه وي، هغه چې کوم دی د جاهلیت په مرګ مړ کېږي، نو د جاهلیت مرګ نه چې کوم دی که ځان ساتئ، نو راشئ اسلامي خلافت ته، ځکه اسلامي ځمکه چې کوم دی دا زموږ تاسو ټوله مشترکه ځمکه ده، دا چې کوم دی تاسو ته نارې کوي، تاسو ته اواز کوي چې راشئ د خپل اسلامي ځمکې نه چې کوم دی دفاع وکړئ، د خپل عرض او د عزت نه چې کوم دی دفاع وکړئ، موږ دا دعوت تاسو ته درکوو دې لپاره چې ستاسو فایده ده پکې، که تاسو ونه منله زموږ پکې نقصان نشته، ځکه که تاسو چېرته خلافت اسلامي ته نه راځئ نو الحمدلله رب العالمین چې دی ډېر زیات خلک را روان کړي دي، الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي. کله چې تا وکتلې چې د چا خلاف راجم شوي د خلافت اسلامي خلاف راجم شوي دي صحیح شو نو دې نه معلومېږي دا چې دا حق ډول ده امام شافعي قول همدارنګې په دې باندې دلالت کوي هغه دا خبره کړې ده او همدارنګې حق دپاره بله نښه دا ده چې یزیدون حق والا چې دی زیاتېږي خلافت اسلامي ته وګورئ تاسو چې کوم دی الحمدلله ورځ په ورځ زیاتېږي او همدارنګې که بل تاسو دې ته وګورئ چې فیصلې په کوم ځای کې کېږي نو تاسو چې وګورئ خلافت اسلامي کې صرف سو فیصد چې کوم دی په قرآن او حدیث باندې فیصلې کېږي ډېره مننه ضياء الاسلام صاحب چې حاضر شوې او دغه زرین او ښکلی وخت مو موږ ته راکړ او مرکه مو وکړه ډېره زیاته مننه. جزاک الله خیرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اورېدونکو تر بلې خپرونې چې بیا د یو نوي مېلمه سره ستاسې درانه چوپړ ته راځم په لوی څښتن تعالی مو سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شننه شننه شننه شننه او څېړنیزه خپرونه د اسلامي خلافت په خلاف د درواغجنو پروپاګنډو تحلیلي ځوابونه هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شي په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شي په دې مونږ یو بچي د پاک اسلام سرحد نه منو پرېښی مو دی وطن او قام سرحد نه منو بود د وطن او قام نفکور دی خبر شي په دې هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شي په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شي په دې د شیطاني نړۍ پلانونه شنډېږي به نو د دې غربي نړۍ جالونه ټولېږي به نو په ختمېدو د کفر زور دی خبر شئ په دې هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شئ په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شئ په دې په هر کافر باندې ماتم دی اسلام حاکم شو د ابلیس کار درهم برهم دی اسلام حاکم شو د خلافت بڼ بیا سمسور دی خبر شئ په دې هر مسلمان زمونږ ورور دی خبر شئ په دې که د هر ځای که سپین که تور دی خبر شي په دې د بېدینۍ او علمانیت ماڼۍ ړنګوو د وطنیت او جمهوریت ماڼۍ ړنګوو په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو. په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه الصلوة والسلام باندې د زړه نه ایمان رانه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ